بسم الله الرحمن الرحیم وطور الله والقسم دی وطورانی اقام او غر چې حضرت موسی علی السلام تعالی وحی پکې کړو وطور قسم دی په تور باندې وکتاب مستور او قسم دی زما پا کتاب لیکل شوی باندې کتاب لیکل شوی کی مفسرین مختلف اقوال چاویل دا لوح محفوظ ده والبیت قسم می دی پاکور المعمور چې هغه په عبادت باندې عبادت کړی شوی دی بیت المعمور علماء لیکلی په اسمان کې د فرشتو کعبه ده او بعض روایتو کې راځي هو به د دې مسلمانانو د کعبه مساوي د برابر ده او روزانه ربی علیہ السلام فرمای او یا زر فرشتي راغې نه غیر چاته طواف کوي او دومره ډېر فرشتي چې بیا تر قیامت دا غي نمبر نه راځي والبیت المامور قسم نی پاغ کو ربات کړي شوی باندې والسقف المرفوع الله وی قسم نی پاغ چت پورته کړي شوی باندې دغه مراد یا اسمان دی عرش دی ځکه عرش د تمام مخلوقاتو د پاره چتو والسقف المرفوع قسم می دی پاغه چت پورته کړی شوی والبحر المسجور او قسم می دی پاغه دریاب المسجور بلکړی شوی باندې دا تمام دریابونو پرز د قیامت یو اور بل بشي ټول بوسوځي المسجور یو معنی داوا بل کړه شوی قسم می دی په دریا بل کړی شوی باندې او باز ویلی المسجور په معنی د ډکړی شوی دی یو شی لچ لاندې اور بلکې جوش وای نو ډک غونتی شي بیا توی شي ختم شي نو حضرت امام قتاده وی مسجور په معنی د المملو والبحر المسجور قسم می دی په دریاب ډکړی شوی باندې او سید ابن جبیر وی مسجور را پر خودلی شی لم وی الذين دا هغه کسان دي هم فی خوض یلعبون چې دای په خپل باطل کې یلعبون لوبي کوي مشغول دي یوم یدعون الی نار جهنم دعا پکم رب چې دی کور کړی شي دی ته اور د جهنم ته دعا دی کور کول پدې کې ورته د سره ورو غرزول شي اور تبو ول شي هذه النار التي دا اور هغه کنتم بها تکذبون چې وایي چې تاسو به دې ته دروغ نسبت کولو افسحر هذا آیا جادو دې دا ام انتم لا تبصرون یا کوي تاسو چې تاسو وینئ نه اسلوها وردن شي دې تفسرو صبر کوي او لا تصبروا یا که صبر نه کوي فصبروا او لا تصبروا صبر کوي او که صبر نه کوي سواون علیکم دا صبر کول او نکول پتا سو برابر دي انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا سزا در کول شي تاسو له هغه چې تاسو وکم عمل کولو الله مونږ ته پناه راکړي ان المتقین یقینا پرزګاران فی جنات و نعیم پجنتونو نعمتونو کې وای او تابعداري کړی وي د دوی ذریته اولاد د دوی بی ایمان په ایمان سره الحقنا بهم ذریتهم یو زیب کوم د دوی سره غا اولاد د دوی ومالتناهم او کمه برانو لمون د دوی من عملهم د عمل الذين من شین سزربر کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی په سبب دا چې عمل کړي رهین لا لغن فیها نبی س باطل خبره په دې جنت کې ولا تاسیم او نبس د ګنا خبره وی ويطوف عليهم او ګرځي په دیبان غلمان لکان خدمتګاران لهم چې د دوی لپاره وای کانهم تبویګنی چې دوی لؤلؤ مکنون ملغلری په صفو کې بن ساتلی شوی فذکر نو نصیحت ورکای محبوب پر قران باندې فمان تننیت بنعمت ربک په سبب د نعمت درف ستا پتا باندې چې قران نه بکاهنن کاهن ولا مجنون نو لیونه یعنی کاهن هغه چالوي چې د خلکو لوي زه د غیب خبر نه درکو ما سره پیریان دي نو الله ایت کاهن نه انتظار کو مون په دبانې ریب المنون د حوادث د مرګ په دبانې به حوادث د مرګ راشي او بس هغه سره به ختم شي نتربص به انتظار کو مون د بارکه ریب المنون ریب المنون د حوادث د مرګ چې په دبانې به د مرګ څخه حادثه راشي او بس ختم شي ام یقولون آیا وای دی تقوله بلکې آیا وای دی تقوله چې دا قران دی پیغمبر د ځان جوړ کړي دی بل لا یمنون بلکې دی ایمان نراړي فلیاتو بحدیث راو دی دی یو خبره مثلی په مثل د قران باندې په صداقت او حقانیت کې فصاحت او بلاغت کې ان کانو صادقین کچری وی دی رښتینی ام خلقو آیا پیدا کړی شوی دی من غیر شیئن بغیر د سم موجود او د خالق نه آیا پیدا کړی شوی دی دی من غیر شیئن بغیر د خالق نه ام هم الخالقون یا کدی په خپل پیدا کونکي ام خلق السماوات والارض یا ک پیدا کړی ری اسمانو نوزم کې بل لا یقینون بلکې د یقین ساتي ام عندهم الغیب یا کد دوی سره علم د غیب ده فهم یكتبون نو دی لکی غیلرا ام یریدون کیدن آیا دای اراده لري کیدن د سم کرو فریب ستا بارکی فالذین ها کسان کفرو چې کافر دي هم المکیدون دای په خپل کې د ام کرو فریب کې مغلوب او کمزوري کړی شوی دي فالذین کفروا پس ها کسان چې کافر دي هم المکیدون د دای سره کېت کړه شوی دی یعنی دای مغلوب او کمزوري دي په خپل کېت ام لهم الہن یا کشتر دی د پارا سوک زموار معبود او مددگار غیر الله غیر د الله نه چې غیر د الله د عذاب نه بو ساتي عذاب النذاب دې دون ذالک مخکې د دغه عذاب د جهنم نه په دنیا کې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه کویږي نه واصبر له حکم ربک صبر وکړه پاره فیصله د خپل رب فانک باعیننا یو معنا خدا وت زمون د سترګو دلوان دی فانک باعیننا یقینا ته زمون د سترګو دلوان دی ته زمون په حفاظت کې زمون په حراست کې وسبح بحمد ربک پاکی بیان او سره د صفات د خپل ربنا حين تقوم کله چې را پورته کېږي مانځتا یا حين تقوم کله چې پورته کېږي د خپل خوب نه کله چې پورته کېږي د خپل مجلس نه هر وخت کې الله را یادوا ومن الليل او پسې سیر شپې کې فسبحو پاکی بیان کړي الله لره ادبار النجوم او رستو د ډوبېدو د ستورو نه و ادبار النجوم رستو د ډوبېدو د ستورو نه هغه نه پسم الله ته تسبيحات وایا مسکوا